سلطان مدیر دیکا و تفتیش که یو معقول عذر اما کتا غیر وضعی صدران یو تیر کلک شانتی اگر فقال وين سليمان عليه السلام فقال احط بما لم تحب لي زخباشم لداسي سيزنا كده تنيخما مخکې د یمن حکومت د سبا او تر د معارف حکومت دا ټیکټ یادګارونه نو صورت سبا کې بدل رام شي صورت سبا په نوم صورت هم د قرآن شریف کې دشتمه پاره کې د سبا کار ته وي ته یو ناشنا خبر مې درلره وړه ته نه خبر دینه معلومی چې پیغمبران د غیب نه نه سما هغه څنګه خبرې چې خدای باندې ورته نو چې پیغمبر نه خبر نه یو ولی به خبرې ولی نه یې کو پیغمبر یو سړی شیخ عبد القادر جیلانی سے زمانہ خبر دا دا وجن نه زمانہ انسان څخه خبر آواز ورته کول دا جهل عظیم دی لکه چې هغه ذات ته به آواز کوي چې ستا نه خبر نو هدهد غوندې ملا هدهد ملا باده سلیمان علیه السلام ته وایي صاحب دا هغه څیز نه خبر شوم چې ته ترې نه خبر بادشاه نو د بل څه چل دی وجدت امرأة ما يوقظه يدلا املکهم مال ما تهل لدی قوم سبا خار کې مې یو ملکه ولیدله ووتیت من کل شی ورکړې شوې د دې ښځې ته هر قسم څیز یعنې د بادشاه په ضرورت ولها عرش عظیم او یو لوی تخت دی څومره بادشاه د سبا او لوی تخت دی او دا باسه ټول خبرې وایي نو تفسیر کې دي یا چا غو اچھا لا تا لا وارد غونه نمره یې تخت او صلیح لا تسلم او دیش لا تلو دې تخت یې جوړ کړ په خانو بادشاہ او په تخت باندې فخر کړ او په تخت باندې تخته دی هغه ډېرې هم صادرونه دي ټول ودی مخلې په سره او تر ودی په ګلکاري په شو او قناعت یې بند او مخته دا په تخنا دې پلار باسو اولاد یې ما د تفاصیل کې ناشنا خبرې دي چې مور یې پیړې و پلار یې پیړې کړو او دا نه پیدا بس یقیني خبره نه بس بادشاہ نو وما هذا الخبر كما يتهم بادشاہ هذا الذي قام ووفيت من كل شيء ديتا ورکلی شوی د هر قسم مناسب ضروري څیزونه ولها عرش عظیم یو لوی تخت دیر اولین هی دی لحق لارنا وهم لها سبین لارنا یا حضرت پر اماران کی دی اختیار ناول اداری و بادشاہ بیان سے چی بادشاہ لقض و بادشاہ ناشنا تختے دی تین یاد دا بادشاہ رب موجود دی اور دوری حالت ادار چی لمارا عبادت سے یہ عقل بھی پدے بات کی او عالم دې دا خبرو نه چې تاسو پټوي او څرګند نه سمه الله خدای پاک چې لا اله الا هو نشته د لایق په عباد بغیر د الله هو رب العرش العظیم هغه د لوی عرش خاوند دا خبرې ورته وکړې عذر یې په معقول کې ما ته راچول شوی دی یو عزتمن خط یو ناشنا خط دی یو حاکم بلقیس سلیمان علیه السلام نوم اوریدلی یې د دې خط نه پس معلومات کړی جرګې ته ویل یو ناشنا خط راغلی دی انه سلیمان دا خط د سلیمان دی متعلق دي مختصر جامع فصیح او ویلې دې د خدای په نوم چې رحمان او رحیم دی زما د مخالف دغه مخونه کې سرکشي او ټول دا شیطان دی دا خپل او مشوره شکه ما ته راچول شوی دی راغورځول شوی دی راغلی دی یو خط عزتمن مختصر خط او جامع او معنی د فصاحت او د بلاغت نه ډک حداد انه من سليمان دا حد سليمان دا طاهري وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا خدای په نوم چې مهربان او بغل بخون کړي الله تعالی علی سرکشون کې زما خلاف وأتوني مسلمين طول راشي طابق مختصر لفظ ټول تابعی راشي دومره مختصر خط په دنیا کې ارشتنه دې کې او درې سلو ادب مسلمانان په خوندې شي اول قرآن چې خلق بسم الله لیکل سنت دي دته د سليمان عليه السلام د زمانه نه د قرآن شریف حق کې به بسم الله لیکي البته که دا د یقیني چې دا حق غوزه یې د نسوارو په کاغذونو کې استعمالوي یې رې ته غوزه نه به بسم الله نه لیکي هغه پیږي چې حق عزتمن په طریقه باندې ساتي یې محفوظ کې به وي سوځي بوټیک ته نو که یو د بیا د بیا نو بسم الله باندې کې ځکه چې دا آیات دویمه ته دا مسله معلومه شو چې کافرانو ته هم خط کې بسم الله لیکلی شي سړی ځکه دا دغه وخت کافره ده حضور وخت پاک چې هرقل په خط لیکنو مې پکې بسم الله لیکلی وه اوس سوال دا چې کافر خو په لیکي جنابت کې ناغه ګوتې ورول څنګه دي دا یاد لرئ چې زموږ په حق کې یو آیات راشي نو خیر دی د هغې حکم د قرآن شریف وي ځکه خود خو نور وي که زموږ کې یو آیات راشي یا بسم الله قدرې نو د هغې احکام هغه شان نه وي لکه د قرآن شریف په شان هکه هغه سړي چې ټولې دا تفسیر چې تفسیر چې تفسیر پکې زیات آیتونه لږي هغه سړی دی او د دس الله سوړي شي او آیتونه لکه دا ترجمه چې په حاشیه لیکلي دې کې قرآن شریف چونکې غالب دی نو دا به بس ثبوت نه وي نو کدا غیر عربي الفاظ ډېری نو تعبیر غیر او عربي غیر عربي الفاظ کمی آیتونه زیاتی مختصر ترجمه ناغی لبغت سره نه ورمندا چونکه خطو نو حق کې که بسم الله که آخر ته ولیکل شي نو دا خیر درېیم کې دا ادب معلوم شو چې چا ته خط لیکي نو نوم د هغه سړي مخکې پکار یعنې دا خط لیکونکي نوم مخکې پکار دی زموږ وطن کې مونږ چې چا ته خط لیکو د هغه نوم مخکې لیکو د خدمت جناب فلان او د خدمت جناب فلان او دا چې د حضور پاک دا طریقه و چې هغه به خپل نوم مخکې لیکه هرقل ته بادشاه ته بادشاه هم کړی چې څومره خطونه لیکي نو خپل نوم مخکې لیکي من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام اسلم تسلم یوتک الله اجرک مراتین مختصر نمون با مختی لکی مختی نو لکلو که دا قیدم ده چه سوی تا دوار پتو لگی چه خط دا چانه لکه ټلیفون کې سړی درته وي لکه څوک یې نو په اهتمام مو ورته ورکړي وي او کار کو جادودي چې څوک وزګاري کې ټلیفون ورسره دغی هغه سړی د کار او باسي لکه به بعضې طالبانو لا هم خپل طالبان د دې خپل ولان نه دا په دې خوب نه راپاسې چې خدای څه چلې هغه یې ضروري خبره ته څنګه زه جوړه څنګه تا وخت نو اول به تاسو ته چې څوک نو حق کې بم اول خپل نوم لیکي چې هغه ته دا پته ولګي چې دا حد نه چاره سليمان عليه السلام نو ستا پته نه دي چې د په واقع کې د بسم الله نه مخکې نوم لیکلو او کنه دا تعبیر د بلقیس دی بلقیس وایي چې دا د سلیمان نه دی دا قوم ته وایي بلقیس قوم ته وایي دا خط د سلیمان نه دی انه بسم الله نو دا هم کېدای شي چې د بسم الله نه هم مخکې لیکلي من سلیمان او یا دا چې لکه د لفافې د پاسه سړی نه بولی کی ناز کې پکې بسم الله الرحمن الرحیم نو قوم ته وایي یا سړی چې مخکې خط لیکي قرآن د چا لپاره خوړی نو هغوی ولي ګوري کي چې یاره دا د ترکي د طرفه دی او بیا وروسته خط مضمون ګوري نو دغه شان دی ممکنه ده چې خلقو ته یې ویلو دا خط د سلیمان دی مخکې نه یې په خط وکتل بسم الله الرحمن الرحيم ولكل ظهر غواني نا پيد خط خي پيد بان الوارة دا سرينون لكلي نا غريو دوري چه دا حمد چاونا طرف انو مقصونة طريقة دا را چه خپل دب محكر دا لکه مختصر کې لیکي په یو ګډ کې ملا بادر چې حور صدر فون نمبر 1 کله سړی دی په پرو ګوري چې خدای دا خپل د چا دی اخر کې چرته په خپل کې داسې ګوري لیکلي چې ته وکړې پری دا یاد لري چې چا ته خط لیکي نو پته به واضحه لیکي دا ما ته په خپل خط راځي کني زه ورته دا تدایرت کوم د درې هدایت اول دا چې پته به واضحه لیکي